بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد دا د رب العالمین یو محض فضل او کرم دی چې په موږ او تاسو باندې یې کړی په دې مجلس کې د قرآن پر رابطه د یو څو خبرو د کولو او د څو خبرو د اورېدلو توفیق را په نصیب کړی خلک په نورو ډېر څه باندې مصروف دي څوک په دنیا پسې ځغلي څوک په نعمتونو او خوندونو پسې ځغلي څوک په مشقتونو تکلیفونو او ابتلاعاتو کې ژوند تیروي خو په همدغه سي د مشکلاتو د فتنو او د ابتلاعاتو په ژوند کې رب العالمین تاسو باندې دا انعام کړی چې د خپل کتاب د خدمت لپاره اختیار کړی یاست هغه کتاب چې الله د بشریت د لارښوونې لپاره را لېږلی رب العالمین تاسو د هغه کتاب خوون کې استادان جوړ کړی یاست دا د الله لوی نعمت دی دې نعمت ته د قدر په سترګه وکتل شي نو د دنیا او د آخرت ګټه ده د انبیا او علیهم الصلاۃ والسلام ملګرتیا ده د نبوت وراثت دی او کچیر دې منصب ته په کوم سترګه وکتل شي حقوق یې ادا نشي او د کار ته په جدیت باندې اهتمام ونشي نو بیا به موږ خدا نه خواسته په دنیا کې هم تاوان کړی چې دنیا به هم نه وي ګټلې او په آخرت کې به هم تاوان کړی وي چې د قرآن حق به نه ادا کړی او په ځای د دې چې خلکو ته خیر رسېدلی وي خلکو ته خیر نه وی رسیدلی او د قران حجت به کومنګه قائم شوی وي ورونو ما د تاسو په خدمت کې د قران کریم سو آیتونه یا د سو آیتونو ځینې ټوټې تلاوت کړې مقصد مې د دې هر آیت نه د هر ټوټې نه یوې موضوع ته د تاسو پام ور اړول وو په اول آیت کې رب العالمین فرمای ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بشک دغه قرآن لارښوونه کوي هغه طریقې ته هغه لارې ته چې هغه سیده ده سمه ده برابره ده کوګوالی ورکې نشته د قرآن لارښوونه کوي هغه لارې ته هغه طریقې ته هغه منهج ته سم دی کوګوالی ورکې نشته گمراهي ورکې نشته ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او دا قران زیری ورکي مؤمنانو ته هغه مؤمنانو ته چې نیک عملونه کوي ان لهم اجرا كبيرا چې دوی ته به وی لوی اجر رب العالمین به دوی ته په دنیا کې او هم په آخرت کې لوی اجر ورکوي ورونو په قران کریم کې د دې آیت پیغام مسلمانانو ته دا ده چې که څوک سم لار لټوي که څوک د هدایت لار لټوي که څوک د کامیابی لار لټوي که څوک د فلاح او د بهبود لار لټوي که څوک د خیر لار لټوي که څوک د هدایت لار لټوي نو هغه بس دا قران ده نور تګلارې نور فکرونه نور ازمونه نور نظریات راوارد شوي جاهلیتونه دا د بشریت لپاره سم لار نه ده دا مسلمانان په سم لار نه رواني ځکه هغه اقوام نه دي هغه سیده نه دي په هغه کې کوګواله دی په هغه کې زیغ او ضلال دی گمراهی ده د هدایت لار او د کامیابی لار یوازې هم دغه قران دی او بس او په دې قران باندې چې څوک عمل کوي نو رب العالمین ورته د لوی اجر زیری ورکوي په بل آیت کې ما د تاسو په خدمت کې چې تلاوت کې رب العالمین د قران په خلاف د کفارو د جدوجهد او د قران د تاثیر د مخنیوي یو حکایت کوي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې په نبوت باندې مبعوث شو او خلکو ته د قران رسول شروع کړ د کفار دین لمنځ پتلو شو دغوی باطل عقاید په ختمېدل شول نوی نسل قران ته مخ راواړوله هوښیار خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری شو جاهلیت او کفر چې کوم ټولنه او کوم نظام او کوم قانون او کوم وجود د ځان لپاره په مکه کې جوړ کړی و هغه له زوال سره په مخ کېدو شو نو د دې لپاره چې دوی د خپل باطل دین او خپل باطل نظریات او خپل په ظلم باندې ولاړه اداره او حکومت ټینګ ساتلی وي او د زوال نه یې بچ کړی وي نو بیا د قران مقابله شروع کړه او دا هڅه شروع کړه چې خلک د قران له اوریدو واړوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله قران لوسته په مانځ کې په حرم کې نو الته په مشرکان هم ګرځیدل را ګرځیدل ځکه هغه هم د حرم تقدیس کاو د کعبه تقدیس کاو الته براتل موجود به وو طوافونه به کول ناس به مرکه مجلسونه به کول د ادارې او د تصمیم ځای به هم اماغه وو نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت به په لوړ आवाज باندې اورید لدې مشران سره به دا ویره پیدا شو چې کدا کشران د قران باندې پوه شي دا خو په منګه پسې نه زیبه دا خو په دې رسول پسې زیبه دا خو په دې نوې تګلارې پسې چې له اسمان نه راغلې ده دا خو په دغه افکارو پسې ځي چې په حقیقت باندې ولاړ دي دا خو د منګه د باطل مزاعم د منګه دغه بې بنسټه دین او نظر دا خو به پرې دي نو بیا به نور کفار ته ویل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم قران تلاوت کاوه تاسو هڅه شور ماشور غل مغل جوړ ترڅو خلک د قران وانه وري ځکه کې یو اوري خو قران د دوی په ژبه ده او په قران کې حقیقتونه دي په قران کې حق تګلاره ده حق دین دی نو بیا خو د خلک دا دین مني چې دین یو باندې بیا خو په منګه پسې نه بیا خو په دبسې نو رب العالمین د دغه حالت حکایت کوي په قران کریم کې فرمای وقال الذين كفروا ويل هغه کسانو چې کافرانو لا تسمعوا لهذا القرآن تاسو غوږ مګدی دی قران ته دا قران ما اوري ولغوا فيه او لغویات وایي د د تلاوت په وخت کې چې کله تلاوت کیږي تاسو ګړې وړې او تی پوتې داسې شیان وایي چې خلک ورنه مصروف کوي بدل د قران نه د قران د تلاوت په وخت کې تاسو داسې شیان وایي چې خلک له تلاوت نه مصروف کوي د څه په خاطر هدف د دې کار د څه شی وو هدف یې دا و چې دوی په اسلام باندې غالب شي دوی خپل کفر غالب کی په اسلام باندې لعلکم تغلبون خایش له دې لارې به تاسو غالب شي کامیاب بشي نو پرون که کفر او کفارو د اسلام او د قران د پیغام د مخنیوي لپاره یو ساده لار غوړه کړې و چې د تلاوت په وخت کې حیاهو جوړول وو او د تلاوت په وخت کې لغویات او باطل وینا باندې د خلکو مصرفول وو نو د نن ورځې گمراهي او کفر د نن ورځې جاهلیت یو معاصره پیشرفته ماډرن د وسایلو لار غوړه کړې ده چې خلک له قران نه واړوي او د قران پیغام خلک وانه وري او ور باندې پوي نشي نن ورځ ډېر مختلف مختلف وسایل او مختلف لارې ورته غوره کړې دي د هغو جملو نه چې دوی غواړي د قرآن د پیغام د مخنیوي لپاره یې په کار واچوي د هغو وسایلو د جملې نه یوه وسیله یې دا ده چې دوی په اسلامي ممالکو کې د تعلیمي نصاب نه د قران مفاهیم د قران آیاتونه د قران علوم دا وويستل او د هغه په ځای د غربګرایي او د پردیو تمدنونو د پردیو فکرونو د پردیو دینونو د پردیو عقلونو او د پردیو برداشتونو مزامین او مفاهیم راوړل او د مسلمانانو په نصابونو کې ځای کړل نتیجه یې دا راووتله چې څومره چې په اسلامي نړۍ کې تعلیم او مکتب او پوهنتون او اکاډمي او اکاډمیک درسونه دا زیات شول په عمل اندازه خلک د الله نه لری شول په عمل اندازه خلک د دین سره په دښمنۍ کې شول په عمل اندازه خلک له قران نه پتیښت شول په عمل اندازه خلک د کفر په صف کې ودرېدل په عمل اندازه باندې خلکو د قران سره دښمنی شروع کړه د علم او د تعلیم تقاضا خدا وا چې څومره زیاتیږي څومره چې پوهنتون زیاتیږي څومره چې کتاب زیاتیږي څومره چې اخبار او مجله زیاتیږي څومره چې اکاډمي او تحقیقي مکاتب او مراکز زیاتیږي په عمل اندازه د خلک حقیقتونو ته نږدې شي الله ته دې ورنږدې شي د کفر او د ګمراهۍ او د بطلان نه دراووزي خو نتیجه سرچپه راووتله ولې ځکه دوی تعلیمي نصابونه مدارس مکاتب او تعلیمي ماحول چې ځوانان پکې رالویږي هغه د قران له پیغام نه د قران له علوم نه د قران له آیاتونو نه د قران له احکام نه محروم کړي به برخې کړي دي او د هغه په ځای چا د لینن نظریات راوړل چا د مارکس او د انګلز نظریات راوړل چا د دیموکراسي او د لیبرالیزم نظریات راوړل چا د هیومنزم او د د د نورو باطلو نظریاتو هغه مفاهیم راوړل او دلته د مسلمانانو ذهنونو ته ورپېچکاري کړل نتیجه یې دا راووتله چې د مکتب بچی د پوهنتون بچی د مکتب د مدرسې بچی د تعلیم بچی په ځای د دې وطن نه د دفاع په لار کې د دین نه د دفاع په لار کې له اسلام نه د دفاع په صف کې ودرېږي په یو مخیز ډول باندې لاړل او د دښمن په صف کې درېدل دي څوک ورته رادیو چلای څوک ورته اخبار چلای څوک ورته مجله چلای څوک ورته حکومت چلای څوک ورته وزارت چلای څوک ورته پاوت چلای څوک ورته ملیشه توپ کوي څوک ورته جاسوسي کوي څوک ورته نور قسم قسم خدمتونه کوي دا ولی دا د مسلمانانو بچیان نه دي دا په اسلامي ټولنه کې نه دي زیږېدلي من دی پلرونه مسلمانان نه و دوی درس نه دی ویلی خپل بلوغ او رشد عقل ته نه دی رسیدلی دا هر څه شوی خو ولې ځکه چې دوی په داسې او نصاب ورزل شول چې پاره کې نه قران ونه دی قران پیغام ورکړي نو کپرون جاهلیت او کفر له قران نه په یو ساده ډول باندې خلک اړول او د قران د پیغام له اوریدلو یې په بل څه مصروفول نو د نن زماني جاهلیت په معاصر وسایل باندې د قران د پیغام له اوریدلو نه خلک په نور شیانو باندې مصروف کړي دي بل وسیله یې دا ده چې پر رادیوګانو تلویزیونونو اخبارونو انټرنیټ ویب پاڼو او په نورو جمعي رسنیو کې قران ته ځای نه ورکي د قران علوم ته ځای نه ورکي بل هر څه ته ورکي ځای شته خو قران ته ورکي ځای نشته نور ټولو نظریاتو او افکارو ته ورکه ځای شته شرقي افکارو ته ورکه ځای شته غربي افکارو ته ورکه ځای شته هندویزم ته ورکه ځای شته مسیحیت ته ورکه ځای شته لیبرالیزم ته ورکه ځای شته دیموکراسي ته ورکه ځای شته نشنلیزم ته ورکه ځای شته الحاد ته ورکه ځای شته قران ته ورکه ځای نشته ولې ځکه چې دوی همدغه د غلبې لار بولي دوی وایي موږ به مسلمانان هغه وخت مغلوبو چې کله قران د دوی لژوند نه لري شي او کله دوی په ذهني او فکری او اخلاقی لحاظ له قران نه بیگانه شي همدارنګه دوی بل وسیله چې په کار چولې د قران نه د خلکو په مصرفولو کې هغه ده چې په دومره پراخه پیمانه او په مختلفو وسایلو یې مسلمانان په داسې پروګرامونو باندې په داسې برنامو باندې مصروف کړي دي چې مسلمانان د قران اوریدل او د قران زده کړې ته وخت نه پیدا کوي په سلګونو وسایل په زرګونو وسایل بلکې دا په کار چولي ترڅو مسلمانان د دین د زده کړې او د قران د زده کړې نه مصروف ساتي په دې باره کې په سلګونو نه بلکې په زرګونو فلمونه په هر میاش کې د مسلمانانو ملکونو تر تولیدېږي را واردېږي هغه بیا دلته خبرېږي او کاغه فلمونه دي کاغه لنډې کیسې دي کاغه ناولونه دي کاغه سریالونه دي کاغه سندرې دي کاغه ډرامې دي کاغه کارتونې دي کاغه بل نور وسایل دي د مسلمانانو کور کور ته د مسلمانانو مکتب ته د مسلمانانو ټولنې ته د مسلمانانو مسجد ته د مسلمانانو عمومي اجتماعي ژوند ته په هر لار باندې ور داخلوي هر څه ته مسلمان اوس وخت پیدا کوي د ډرامې اوریدلو ته وخت پیدا کوي د هندي او ترکي سریال لیدلو ته وخت پیدا کوي د یو جاسوسي ناول لوستلو ته وخت پیدا کوي د عشق او عاشقۍ یو لنډې کیسې ته وخت پیدا کوي خو د قرآن تلاوت ته په یو آیت باندې ځان پوهولو ته وخت نه پیدا کوي مسجد ته ورتګ ته وخت نه پیدا کوي ولې ځکه کفارو په مختلفو وسایلو باندې مسلمانان دونه مصروف کړي دي د دې لپاره چې تاسو غالب شئ برلاسی شئ په دې مسلمانانو باندې دوی ته مغلوب شي نن په ماډرن وسایلو باندې هغه زړه تګلاره تعقیب کړې ده هدف یې هغه پخوانی دی خو وسایل یې نوي دي د دې نو وسایلو په لړ کې بل وسیله یې دا ده چې د بیان منابر ته تلویزیونونو ته رادیوګانو ته د وینا ځای ته داسې خلک راغواړي داسې خلک ورته راغواړي د ملا او د استاد او د شیخ او د مولانا او د دکتور په نامه باندې چې هغه قرآن تحریف کی هغه د قرآن مفاهیم واړوي هغه خلک د غرب سره دوستۍ باندې قانع کی هغه خلک له جهاد نه منصرف کی هغه خلک په قران په هله باندې شکمن کی په قران سره بے رابطی کی او پردیو افکار او پردیو نظریات او پردیو مناهج پورې وتړي خو په عین وخت کې نو مور پورې د دکتور د ماستر د مولانا د قاضي او د مفتی د دیوی خو تنخواه به اخلي یا د کومې غربي موسسې نه یا به د شیخ فاونډیشن نه اخلي یا به د یو سایډي نه اخلي یا به د کوم سفارت نه اخلي یا به د ایتالیا د سفارت نه اخلي یا به د دې ګډاګي حکومت یا اوقاف نه اخلي هغه څه به خلکو ته بیانوي چې مخکې له راتګ نه یرغلګر ورته ویلي چې دا شی به وایي او په دې طریقه باندې به وایي کنې بیا د تا نه خیشته ده او نه د تنخوا شته نو د قران سره د دښمنۍ بل وسیله دا ده چې د بیان منابر ته د وینا ځایونو ته تلویزیونونو او اخبارونو مجلو او مرکو او رادیوګانو ته داسې کسان راغواړي چې د اسلام په نامه باندې اسلام تحریف کړي د اسلام په نامه باندې مسلمانان له اسلام نه واړوي او په پردیو افکارو باندې قناعت ورته ورکړي له دوست دښمنانو سره یې دوستۍ باندې قانع کړي او له دوستانو سره او مجاهدینو سره په دښمنۍ باندې قانع کړي د دې وسایلو په لاره کې بل وسیله دا ده چې د قران استادانو ته په تعلیمي نصابونو کې یا په مکاتبو کې یا په تعلیمي دوایرو کې په ټیټه سترګه قتل او په کمه تنخوا باندې هغه توظیفول یو بل استاد چې د یو دنیاوي علم استاد وي یا د یوې ژبې استاد وي یا د یو هنر استاد وي هغه ته په لوړه تنخوا باندې قایلېدل خو هغه څوک چې د الله کتاب خلکو ته رسوي د الله پیغام خلکو ته رسوي د نبوت وراثت ور په غاړه دی د جاهلیت مخنیوي کوي د کفر مخنیوي کوي او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په لار باندې روان هغه ته په دومره کمه تنخواه باندې چې هغه نور دې ته مجبور شي ترڅو یو دولتي تعلیمي اداره پرې دی باغې کې کار ونه کوي لار شي چې په یو شخصي کار باندې مصروف شي ځکه په دولتي اداره کې د کمپیوټر استاد ته د انګلیسي استاد ته د رباب او د هارموني استاد ته یو بل استاد ته په لسګونو زره معاش وي خو د قران حافظ ته 2000 3000 4000 افغانۍ معاش وي هغه باندې نه د گزاره کېږي نه د کور کرایه کېږي نه د بچیانو نفقه ور باندې کېږي هغه مجبور وي چې لاړ شي چې یو بل کار ته تن ورکی او دغه صاحب دوی ته ورپریږدي اما هغه چې هغه صاحب دوی په نور شیانو باندې ډکه کیږي لعلکم تغلبون د دې لپاره چې وای تاسو غالب شئ په دې مسلمانانو باندې بل ماهرانه وسیله دا ده چې په اوس زمانه کې دښمنانو او د دښمنانو په لاس روزل شو ګډاګیانو یې په لار اچول دغه ده چې له قران نه یوازې یو زینتی استفاده کوي او بس مرتد دا ټول یو ځای ناس دا ټول ته یو شی سره ولا تفرقوا سره بیلېږي وشاورهم فی الامر د کفر باندې به راټول دو په خاطر باندې سره راټول شوی او په سر بیا ورته لیکلی و امرهم شورا بینهم د زینتی وسایلو په حیث د قران نه استفاده کوي قران نه یوازې بس د ټول ورځ به په تلویزیون کې ډرامه پردي افکار کفر گمراهي سریالونه بدکاری دا به کې چلیږي او هغه ابتدا به په قران باندې کوي او انتها به په قران باندې کوي معنا دا چې د منځ کې چې تیر شو نو شروع او قران دا تایید کړی دی او په اخر کې هم د قران ټاپه پیواله دا ټول سم کارونه دي یوازې زینتی استفاده د قران نه کیږي د قران نه زینتی استفاده یوازې دښمنان له خوانه نه د موږ له خپل خوانه هم روانه ده بس یوازې چیرته په پاتیاګانو کې قران وایي یوازې ختمونه کې قران وایي او یوازې د تلاوت مسابقو کې قران ته ډیر جهد او اهتمام کوو نور باقی د قران په مغز باندې په ځان په حواله باندې موږ ځان نستو معنی کوو نن د خپل هدف او مقصد غنلې نو ورونو د دې لپاره چې د قران کریم سره د کفارو د دښمنۍ یو مثال مې درته بیان کړی د برتانیې یو پخوانی صدر اعظم نسمه پیړۍ کې څلور ځلې د برتانیې صدر اعظم شو ویلیام ګلاډستون د ده په وخت کې د اسیا د مسلمانانو ډېری سیمې د برتانیې تر تسلط لاندې وې عربي هیوادونه هم ځینې د برتانیې تر تسلط لاندې وو هند هم د برتانیې تر تسلط لاندې وو او نور د مسلمانانو ډېر مملکتونه د برتانیې تر تسلط لاندې وو خو مسلمانانو په هغه وخت کې د برتانویانو د انګريزانو په خلاف باندې پاتونونه شروع کړي وو او هر چیرې انګريزان کافران د مسلمانانو له پاتونونو نه تنګ وو هر چیرې قیامونه و هر چیرې پاتونونه و جهادونه و کمینونه و مخالفتونه و د مسلمانانو را پاتېدل و د دې نه دوی تنګ و ډېر نو بیا دغه ویلیام ګلادستون چې د برتانیې صدر اعظم و هغه د برتانیې پارلمان ته یو ورځ یو ډېر خطرناک موقف وروښود په دې سیاق کې په دې لړ کې چې د مسلمانانو د قیامونو نه شکایت کاوه او کافرانو ته خپل قوم ته په مسلمانانو د غلبې لارې چارې ورخودلې نو به قران کریم داسې پورته ک او د ټول پارلمان ته په لاس کې ونیو او ویل چې اروپا به تر هغه پورې په آسیا باندې او په شرقي هوادونو باندې قبضه و نه کوي تسلط به قائم نشي ترڅو چې دا قران الته موجود وي نه یوازې دا چې د موږ تسلط به هلته قایم پاتې نه شي بلکې اروپا به هم د دوی له خطر نه په امان کې نه وي دا په نولسمه پیړۍ کې د انګريز پالیسی و اوس نه ده شروع کړي د قران وستل د تعالی نصاب د تعالی کتاب د تعالی ټولنې د تعالی مسجد او محراب دا د نن نه اقدام نه دی د زړه پالیسی ده دا خپل پارلمان کې ټول ولست په ټینګار باندې ویلي چې ترڅو دا قران د مسلمانانو په منځ کې موجود وي تر هغه پورې به نه د موږ تسلط هلته قایم شي او نه به هم اروپا د دوی له زور نه او د دوی له تهدید نه په امان شي قرآن ته دوی په دغه نظر ګوري خو متاسفانه چې موږ ورته په یوازې په یو زینتي او یو سطحي نظر باندې ګورو یوازې په برکت باندې اکتفا کوو شریعت ته توجه نه کوو د شریعت باندې د پوهېدلو هڅه نه کوو او د شریعت د تطبیق هڅه نه کوو لبر هر کافر طاغوت گمراه سره جوړه ته آماده کیږو خو په خالصانه ډول د قران د تطبیق لپاره آمادګي نه کوي ولی بس موږ د پردې نه متاثر شوی یو پردې نه متاثر شوی یو د کفارو هدف تر یو هدف پورې تطبیق شوی هغه ورسېدلی نو ځکه خو هغه نن په منګه باندې غالب دي چې وای لعلکم تغلبون د دې لارې نه به تاسو په مسلمانانو غالب شئ چې د قران نه دوی لري کوي او د قران پیغام محدود کوي چې خلکو ته ونه رسیږي نوې نسلونه په قران باندې ونه روزل شي نو دا د دوی د غلبې یو لار ده چې دوی د ځان لپاره انتخاب کړې ده او ځکه خو نن غالب هم دي یو بل عیسائی مبلغ ویلیام جیفورد هغه وایي کله چې قران د مسلمانانو په ټولنه کې پټ شي یعنی له صحنه لري شي او مکه د خلکو هیر شي یعنی حج او کعبه د مسلمانانو راټولېدل دا د مسلمانانو نه هیر شي نو بیا به په هغه وخت کې موږ وګورو چې څنګه عربي نړۍ او د عربي نړۍ خلک په قرار قرار د منګه په تمدن باندې روانيږي او د منګه لار تعقیبي او د محمد لار پرېږدي صلی الله علیه وسلم ورونو قران ته دوی په دغه نظر باندې ګوري قران ته دوی یوازې د مسلمانانو د برکتونو د دمونو د یو کتاب په حیث نه ګوري دا د مسلمانانو شریعت بولی قانون بولی د مسلمانانو تمدن بولی د مسلمانانو د ژوند د فلاح او د بهبود تضمین یې بولی هغه په دې باندې پیږي چې دا همدغه څه ده نو ځکه خو هغه له نصابه له کتابه له درسه له تنظیمه له فکره له سیاسته له فرهنګه له هر څه نه د قران د لری کولو کوشش کوي راځو بیرته اصلي خبره تورونو هغه دا چې موږ او تاسو په خپل ټولنه کې الحمدلله ډېر د حفظ حلقې هم لرو د حفاظونه هم لرو شکر د الحمدلله ښه ډېر د قرآن حافظان هم لرو د قرآن استادان هم لرو خو د دې هر څه باوجود د موږ د ولس په میلیونونو خلک بلکې د اسلامي ممالکو په میلیونونو خلک په ځای دې چې د قرآن په حافظ پسې لاړ شي په ځای دې چې د دین پیغام والا سړی پسې لاړ شي هغه په هغه چا پسې روان دي چې پردی پیغام راوړی او پردی پیغام دلته په خپل ژبه خپل ولس ته وایي ولی قرآن په حق د الله له لوري په حق نازل شوی الله هم فرمایي چې ام دغه قرآن هدایت کوي لارښوونه کوي هغه لارې ته چې سمه ده نو بیا دا خلک په دا سمه لار ولې نه ځي لمن سره خلک ولې د خپل بچیان د بل چا په لار روانوي ولې د انګريز غېږې ته ورغورځي ولې د امریکایي او د جرمني او د فرانسوي او د برتانوي او د هندو غېږې ته ورغورځي ولې د روسي غېږې ته ورغورځي ولې خپل واړه واړه بچیان له خپل سینې له خپل سوري له خپل کور لري کوي او چیرې د انګريز په مکتب کې چیرې د فرانسوي په مکتب کې چیرې د روسي په مکتب کې چیرې د هندو په مکتب کې د هغه تربیه ته ورسپاري دا ولې مشکل دا دی چې دلته خلل موجود دی که دا خلل نه وای نو قرآن کې نه کمزوري شته نه زړښت شته او نه د قرآن احکام او د قرآن شریعت د خلکو د ژوند د سمبالولو او خلکو ته د سمو لارو د ورښودلو نه عاجزه دی خلل موجود دی دا خلل څه شی دی د دې لپاره چې د قران کریم د صحیح تدریس او خلق ته په صحیح طریقه باندې د رسولو یو څو لارښوونه مې چې د علماو له کتابونو او له بیاناتو نه راټول کړي تاسو خدمت کې عرضه کوم دا مې لکه په مرتب شکل باندې ویلي نو بیا د قران کریم د زده کړې د آداب او یا قران کریم د زده کړې د طریقو او د اسالیبو دا موضوع چې دا د څلور رکنونه لري یو رکن د دې د په خپل قران دویم رکن د دې د معلم د قران معلم دریم رکن د دې د متعلم چې دا څوک تاته کینی او قران درنه وایي او څلورم رکن د دې عملیه ده هغه اسالیب او طریقې چې ته په هغه باندې خلکو ته قران ورزده کوي خپل قران څه شي ده معلم باید څوک وي متعلم باید څنګه وي او په کومه طریقو باندې قران ورته ورزده کړی شي ما مخکې تاسو په خدمت کې عرض کړ چې قران دی الله کتاب دی الله د بشریت د هدایت لپاره را لېږلی په حقانیت کې د یوې ذرې شک نشته ده همدغه د قیامت تر ورځې پورې تازه دی او د ټولو انسانانو د ژوند د ټولو چارو د لارښوونې لپاره کافي دی خو متاسفانه چې موږ ورته په سطحي نظر باندې ګورو موږ د قرآن یوازې په الفاظو باندې ځان مشغول کړی ده او په الفاظو کې چې د الله کوم پیغام دی د الله کوم معانی دي د الله لخوا راغل شوی معانی او مفاهیم دي هغه تم توجه ډیره نه ده نو ځکه د قران سره رابطه هم سطحي ده او دغه سطحي رابطه د موږ په ژوند کې څه تغییر او تحول ډیر نه راولي ډیر تغییر او تحول نه راولي په ځای د دې چې موږ ټول ژوند په قران باندې روان شي د موږ یوازې ځینې مناسبتونه که فاتحه وي هلته قران پکې تلاوت کیږي یا چې افتتاح وي هلته قران پکې تلاوت کیږي یا چیرې یو بل داسې یو نیک مبارک کار وي نو هغه افتتاح او اختتام په قرآن باندې کېږي هغه هم د قرآن په تلاوت باندې باقي مانده ژوند کې د موږ د قرآن احکام صحیح ځکه نه راځي چې موږ صحیح ځان ور باندې نه پوهو نو قرآن کریم د الله کتاب دی دا هم الفاظ دي او هم معانی دي خلل دلته دا دی چې موږ په خپل حلقو کې په خپل دار الحفاظونو کې په خپل مکاتب او مدارسو کې په خپل ټولنه کې زیاتره توجه د قران الفاظ ته کوو د قران تلاوت ته کوو د قران معانی او د قران علوم ته مکو زه یوازې یو مثال د تاسو خدمت کار کوم هغه دا چې ګوري د منګه بچیان د منګه حافظ صاحبان واړه دا شپږ زره او څو سو څو آیات د قران کریم یاد کی خې په خې یاد کی په یو میاشت کې ویل شي په درې ورځې کې ویل شي په لس ورځې کې ویل شي ښه په خوند باندې ویل شي خو د دغه شپږ زر او څو سو او څو آیتونو نه چې د یاد کړی دي دا د شپږ سو آیاتو په معنا نه پیږي د شپږ سو آیاتو په معنا چې د شپېتو آیاتو په معنا نه پیږي د شپېتو آیتو چې د شپږو آیتونو په معنا باندې سم داسې نه پیږي چې تفسیر او معنا باندې پوښي دغه په مصداق باندې پوښي دغه په احکام او په مسلې باندې پوښي او که څوک وایي چې دوی واړه دي نه پېپېږي نو دغه قرآن چې یادولی شي په پردۍ ژبه دغه معنا خو په خپل ژبه دی حتما یادول شي خو دې موضوع ته اصلا چا پام نه دی کړی که چیرې د قرآن د حفظ په وخت کې چې ټول قرآن ور یادېږي یوازې هغه آیتونه یې چې هغه د د عمر سره مطابق دي د د فهم سره مطابق دي د د استعداد سره مطابق دي هغه په هغه ورځ باندې یو آیت یا دوه آیت ورته ترجمه شي بیا استاد هغه ورنه وغواړي سبا ته چې پرون مې آیت ترجمه تاسو ته ویلې و او هغه زده کړې کم نه زده کړې بیا د دغه آیت تطبیق د په ژوند کې ورنه وغواړي نو تر څو چې د قرآن حفظ پوره کوي په یقیني ډول به د سلو 200 300 500 آیتونو په معنا باندې هم ځان پوي کړ ځکه دا خو د یوې ورځې کار نه وي دا خو د کلونو کلونو معامله ده په دغه کلونو کې صحیح ده چې د دنه مفسر جوړول موږ نه غواړو د دنه د قران ټوله ترجمه ورنه نه غواړو د دنه فقيه جوړول نه غواړو د دنه یو داسې عالم جوړول نه غواړو چې خلکو ته قضا او فتوا وکړي بلکې د اخلاق په موضوع کې د الله نه د ویرې په موضوع کې د جنت او د جهنم په موضوع کې د الله د رحمتونو په موضوع کې د الله د عذابونو په موضوع کې د مور او پلار د احترام په موضوع کې په لار باندې د سمت لولو په موضوع کې د خبرو کولو په موضوع کې د ژوند د طریقې د تیرولو په موضوع کې هغه آیتونه چې ساده مفاهیم لري واړې هم زده کول شي لویان هم زده کول شي هغه هم نه دی ورزده کړی ورته نو ځکه خو چې دی را لوی شي تا سره خو دوه کاله درې کاله څلور کاله د قرآن په حفظ کې تیر کی خو چې کله شهادتنامه واخلي بیا ته نه لاړ شي یو کال بیا د بیا ته وګوره چې د ګیره مونډۍ کړي که نه کاکول بیا د انګريز باندې اړولای ګیره برس باندې ګرځولي چیرته یا د چا په کمپنۍ کې سکرتر وي یا د چا په دفتر کې ترجمان وي یا د تا قران هم هیر کړی تل هلته انګریزي زده کړي هلته فرانسوي زده کړي بیا ګوره د امریکایانو له ډلې سره د ترجمان په حیث باندې د تا قاری صاحب د تا حافظ صاحب د ترجمان په حیث باندې هلته کار کوي همدغه د تا حافظ صاحب د تا قاری صاحب بیا هلته ګوره پردی نجونو سره د نامحرم نجونو سره په پردی دفترونو کې به هلته دی لګیاوي د انګریز غلامي کوي د انګریز کار سره کوي دا څه افتراعات نه دي دا له ځانه ویل شوې خبرې نه دي دا د دې کلي په لسګونو کسان به زه در وښایم چې ګیر یې منډۍ کړې ماغزه د تا ورسره وبه شوه حفظ تا ور باندې وکاوه سر تا ور سره خوک که ورځ تا ور سره لالهنده تېره کړله خو چې کله زلمی شو لاړه د انګرېز خدمت کې ودرېده ولې ځکه تا یوازې د قران الفاظ ورته کړی د قران په معنا تام نه نه پوه کړی دم ځان نه پوه کړی انګريز د انګريزي ژبه ورزده کړه په معنا یې ورپوه کړه او وظیفه یې ورته ورکړه نو بیغمه هلته د انګريز نوکري کوي خو د تا د قران سره بې رابطې شو ولې ځکه دلته خلل موجود و تا دی په قران پورې تړلی نه و قران دی یوازې ور پښا کړی و یوازې دی یو بار په حیث د په وګو باندې وریخی و مور پلار دی تا ته درلېږلی او په تهدید باندې او تا هم د لخت په زور د سوټي په زور د تهدید په زور قران د په وګو وربار ک چې مغه وزرونه وکول په زرونه وڅنډل ارڅ وغورځول او لاړ الته بیرته د دنیا په عشرتونو باندې الته اخته شو ګوري دا یو ډیره ترخه تجربه ده تاسو وګورئ په همدغه کفارو سره همدغه يرغلګرو سره د دوی په مؤسساتو کې د دوی په دفاترو کې د دوی په کارونو کې د دوی په ترجمانانو کې د دوی په مامورینو کې په زرګونو داسې خلک شته چې هغه د قران حافظان دي خو نه اوس شکل د قران حافظ ته پاتې کیږي نه روح روی پاتې کیږي نه خلق پاتې کیږي نه سړیتوب پاتې کیږي هر شی په پردی لار باندې روان دي ولی ځکه دلته یو خلل موجود دی منګه د قران له معنا سره د قران له پیغام سره د قران له حکم سره د قران له شریعت سره ابتدایي رابطه هم د ځوانانو د زلمیانو نه و جوړه کړي چې نه مو جوړه کړي خلکو د کریستینا له قصو سره رابطه جوړه کړه بس د جینو د کریستینا قصې ورته وکول د مغې په لار باندې روان شو اوس لګیا د جینو د کریستینا سره په دفتر کې یو ځای کار کوي نو د قران سره د رابطې د جوړولو ذریعہ یوازې د تلاوت زده کول نه دي بلکې د قران په معنا باندې هم ځان پوهول دي د صحابه کرامو نه د ابن مسعود هغه لبن د ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی هغه وایي چې موږ به د قران یوازې لس آیاتونه زده کول تر څو به هغه په ژوند کې تطبیق نکړه عملی به نکړه تر هغه به بیا نور زده کول نه موږ دغه منهج به خیر کړی دی او یوازې د قران په تلاوت او هغه د مسابقو لپاره هغه د شهادت نامو لپاره هغه په دې خاطر باندې چې یو ځای ته ځان په باندې ورسو نو ځکه هم د استادانو د تاسو علما او حضراتو د تاسو قرا او حفاظ حضراتو جهود او کوششونه تر ډیره حد پورې په ځای دي چې د تاسو په زولۍ کې بیرته نتیجه درولويږي نتیجه د دښمن په زولۍ کې ورلويږي نو دې موضوع ته لږ توجه پکار ده قران یوازې الفاظ نه دي قران شریعت دی قران دین دی او قران دی الله پیغام دی په دې باندې به هم ځان پوکو او هم به شاګرد ور باندې پوکو د قران پر رابطه باندې بل خبره ده چې منګه چې طالبانو ته د قران کریم درس ورکوو نو باید د غوی په زړونو کې د غوی په نفسونو کې د غوی په ذهنونو کې د قران عظمت هم کینو اکثره لیدل کېږي په حلقاتو کې چې قران سره داسې یو ډول تعامل کېږي لکه د یو عادي کتاب په چپ لاس باندې نیولې لار کې رواني ډنډې کرکټ په یو لاس کې د کرکټ ډنډې قران په بل لاس کې یا چې مدرسې ته حلقې ته راشي نو د قران سره د تعظیم او د د احترام تعامل دومره ډیر نه وي لکه څومره چې مطلوب دی باید دا خبره د شاګردانو په ذهن کې د طالبانو په ذهن کې ذهن نشین کو چې دا د الله پیغام دی الله رب العالمین دا ټول کون د دې لپاره پیدا کړی چې دا قران ورکه تطبیق شي دا قران دونه عظیم کتاب دی چې غرونه د دې عظمت ته او د دې درنوالي ته ټینګ نشول نن چې د تا په لاس کې الله درکړي ته د دې عظمت سره ځان برابر کا د دې عظمت لپاره ځان عیار کا نو د قران عظمت د قران احترام دا زیاتره د طلبو په ذهن کې یو خو د غوي د وړکتوب وجي چې هغه په خپل غافل وي په لوبو باندې مصروف وي او بل دې موضوع ته ډیره توجه نه کیږي دی او عادي کتاب په حساب باندې ورته کتل کیږي نو هماغه وی چې بیا رابطه هم ورسره دی او عادي کتاب په حیث باندې شي نه داسې دی یو عظیم عظیم المرتبه او واجب التنفيذ او واجب الاحترام کتاب په حیث چې په هر حالت کې باید هغه ته غاړه کې خودل شي او په هر حالت کې باید هغه ومنل شي په کار خدا ده چې علما حضرات وايي ما سهار دلته څو پانه کتلې په هغه کې د مختلفو حفاظ کرامو د مختلفو د قران د مدرسینو تجارب ورکې راټول کړي وو په هغه کې وایي چې کله هم طالب ته موږ درس ورکو نو چې هر وخت د لژبه نه د قران لفظ راځي نو تاسو دا ورته توصيه کوي چې قران کریم وایي قران عظیم وایي قران شریف وایي د احترام ټکی دا وي ورسره لازمي کوي ترڅو دا د دوی په ژبه باندې کینی چې څنګه دی قران ویل شي د قران کریم هم ویل شي چې قران کریم وایي قران عظیم وایي قران شریف وایي نور د احترام القاب ور سره یو ځای کوي په هغه اندازه باندې د په ذهن او د په فکر باندې د قران تاثیر هم زیاتیږي او د قران باندې د اعتقاد او اعتماد هم زیاتیږي نو په ژوند کې به هغه ته غاړه ږدي همدارنګه یو بل شي ته چې خلک ډېر نه متوجه کیږي وای هغه دا چې د حفظ په وخت کې حافظ صاحبان د قران ترتیل او د قران تجوید ته ډېر اهتمام نه کوي وای زه دا به د حفظ د تجوید دوره به بیا وکړي د تجوید دوره به بیا وکړي د تجوید دوره چې هغه 2000 کاله تم بیا وکړي چې دغه څلور کال درې کال پنځه کال ژبه په غلط تلاوت مخته شوی هغه نه بیا چې یو ور په غلط تلاوت باندې پخښ بیا هغه نه سمېږي نو وای د حفظ په وخت کې د دا نه وایي استاد چې زه خیر د اوس حفظ کوي یا د طالب دا نه وایي چې زه اوس حفظ کوم بیا به وروسته په ترتیل باندې ووایم وروسته به په تجوید باندې وایم نه هم زمانه د ورسره کاغه غنه ده کاغه اقلاب ده کاغه اخفاء ده کاغه اظهار ده کاغه د تجوید نور احکام دي کاغه مدود دي کاغه تفخیم او ترقیق ده کاغه صفات الحروف دي که ارڅ دي کاغه علمی شکل باندې کنوي نو په ساده تطبیقي عملی شکل باندې دي پوره التزام ور باندې وشي ترڅو چې د تجوید دغه ترتیل د قران کریم دغه ترتیل د په ژبه باندې داسې عادي شي لکه څنګه چې یو څوک په تکلف باندې وایي نه دی بیا به تکلف ویل شي علما وایي چې د قران کریم ترتیل دا یو عادي خبره یو مستحبه او یو نافله خبره نه ده بلکې دا یو واجبي او یو فرضي خبره ده وای قران کریم کې رب العالمین هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کړی دا ورتل القرآن ترتیلا ته قرآن تلاوت کوه په ترتیل سره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کړی دی چې قرآن په ترتیل باندې وي او هم رب العالمین نو د ترتیل نسبت چې تجوید معنا ده الله خپل ځان تم کړی ده همدغه تجوید باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مکلف شوی ده او جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام هم په همدغه ترتیل باندې را نازل کړی دی او علما وایي چې په ترتیل او په تجوید باندې د قران تلاوت کول دا واجب دی دا یو مستحب یو نافله کار نه دی نو د دې لپاره چې دغه وجوب صحیح متحقق شي دغه واجب د منګه د ځوانانو نوکیو زلمیانو د حافظانو په تلاوت کې عملا تطبیق شي نو وی حافظ صاحبان د لشرونه په دې کې تساهل نه کوي اساني دي ورسره نه کوي چې زه خیر د شغټ شو بیا چې تجوید دوره دی وکول به په تجوید باندې وینا باید په هر څه کې ورته متوجي اوسي حتی چې یو بل خبره ته اشاره کړې و چې په ډیرو ولسونو ډیرو قومونو کې خاص بیل بیل لهجه شته حتی ځینې خلک ځینې قومونه داسې دي چې ځینې حرفونه نشي ویلای مثلا قاف ته کاف وایي یا مثلا فی ته سین وایي یا دې ته ورته نور شیان دي چې هغه فرق سره نشي کولای وي کوشش دی وکوي استاد چې شاګرد خپل محلي لهجه ته پرې نه دی په تلاوت کې حتما په عربي لهجه باندې حتما د ترتیل او د تجوید په لهجه باندې لوړ کتاب نه برابر کی که داسې ونه شي نو دی یو ساعت دوه ساعته له تا سره ده او دی بیا دوه ویشت ساعته له خپلې ټولنې سره ده په خپله ټولنه کې بیا د خپلې ټولنې دا لهجه په ده باندې غالبېږي او رنګ یې بېرته په قرآن باندې هم پرېوځي د قرآن تلاوت هم بیا ګوره څوک په پښتو باندې کوي څوک په فارسي باندې کوي څوک په ازبکي باندې کوي څوک په اردو باندې کوي بعد د هر چا د ژبې رنګ بیا ورکې ښکاره وي چې همدا شروع کې بسم الله ورته تېره کړي نو بیا سړي ته معلومات کېږي چې دی اوس په فارسي وایي او که دی په پښتو وایي که دی د شاړو په ژبه باندې وایي که دی په اردو باندې وایي په کومه ژبه باندې وایي نه وای له شروع نه باید کوشش وشي چې قران کریم په صحیح تجوید باندې وروخدل شي او لمغه وړکیتوب نه دی په تجوید باندې او د قران په صحیح نطق باندې عادت کړی شي بل خبره په استاد پورې اړه لري چې استاد باید څه وکړي د قران کریم اوله خبره وایي کې دا ده چې د قران کریم استاد باید په دې باندې پوښي چې زه په څه ډول یو کار باندې اخته یم په حقیقت کې دغه استاد د الله کلام خلکو ته بیانوي په حقیقت کې دغه استاد د الله پیغام خلکو ته رسوي هغه وظیفه تر سره کوي چې رسولانو تر سره کوله رسولانو وحي خپل امت ته بیان کړی ده او حافظان همدغه بیان شوی وحي په خپل زمانه کې خلکو ته په کیفیت باندې ورسي نو دغه وظیفه ډیره با عظمت وظیفه ده دې ته چې اخلاص نه وي او د دنیوي منصب او د کسب او د وظیفې په حیث ورته وکتل شي نو بیا د دې حق نه ادا کیږي باید نیت ورته اصلاح کی د الله نه ویره په ځان کې پیدا کی او دا شعور او احساس په ځان کې پیدا کی چې د خلکو ته د الله کلام ورخی ګوري خلک چاته چې انګریزي ورخی چاته عربي ژبه ورخی چاته یو بل ګرامر ورخی چاته سندري ورخی بلا تشبیه هغه څونه کوشش کوي چې په ښه حیثیت باندې هغه ورخی ترڅو د دې استاد په حیث باندې دغه په ذهن کې ځای ونیسي او د دې تقلید وکړي او په دې پسې روان شي د دې لهجه او د دې ترتیب هغه هم همدغه څه په ځان کې راولي نو د قران معلم باید هم په ځان کې دا احساس او شعور پیدا کړي چې د الله کلام خلق ته رسوي او دا د ډیر اخلاص دا ډیر اخلاص ته ضرورت لري د الله نویر ته ضرورت لري او باید وي د قران کریم مدرس هغه دغه خپل مرتبه یو مبارک او یو محترمه یو یو یو پیغمبرانه یو ملایکی وظیفه وګڼي ځکه د ملایکو هم همدغه وظیفه چې د الله وحی خلق را راوړله او د رسولانو علیهم الصلاۃ والسلام هم د الله وحی د الله پیغام خلق ته بیان کړي او دای هم اماغه د انبیاو په واسطه را رسول شوی پیغام د نبی صلی الله علیه وسلم په واسطه را رسول شوی پیغام خلق ته بیانوي بل خبره ده چې وای د قران کریم استاد باید د ډیرو بیکاره بیکاره ځایونو د بیکاره بیکاره وختونو د بیکاره بیکاره مواقع او د بیکاره بیکاره مجالس او د بیکاره بیکاره د خلکو د صحبت نه ځان لري وساتي کله یو سات د قران کریم په حلقه کې تناس وي شاګردانو ته په احترام باندې یو سات پس ګوري د یو چا سره بیزیبه بیزیبه نامناسبه نامناسبه حرکات کوي یا د یو ځای کې داسې خلکو سره ناسته چې هغه ښه نه یادېږي نو بیا د خلکو په ذهن کې د طالبانو په ذهن کې د دې هغه وقعات او هغه حیثیت نه پاتې کیږي نه احترام کوي نه په خبره باندې باور کوي نو باید وې دی د هرزه برزه کارونو نه د لویدلو ځایونو د لویدلو خلکو د صحبت نه د بیکاره خزاینو د بیکاره خبرو د دې نظام بیکاره صفات او نظام وساتي او ځان په لوړ حیثیت باندې ونیسي دویمه خبره کې دا ده چې دای باید حسن خلق په ځان کې پیدا کې اخلاق ډیر ښه اخلاق وزکه چې همدې د شاګردانو استاد همدې په دې مرحله کې همدې مور همدې همدې پلار همدې همدې مشرور همدې د مربي همدې کله د اخلاق سمو د دې د اخلاق او انعکاس په خامخا د شاګردانو باندې کیږي شاګردان به هم په حسن خلق راځي او که چېرته خدا نه خواسته دای بدخوی او بد زبان او کنځای کول شاګردانو ته په سپکو الفاظو یې شاګردان یادول دا الفاظ به یو بل ته هم هغوی یادوي مګر که یو استاد خپل شاګرد ته وایي پورته شه وایه تا ته وایم او خره نه سړی کېږي او سپیه تا ته وایم او خنزیره او سرکوزیه دوی به همدغه الفاظ یو بل ته هم سره وایي همدغه الفاظ چې د استاد نه اوریدلې دا په کور کې بیا خپل ورونو ته وایي په ځای د دې چې لتا نه خیر زده کی د تا په لاشعوري ډول هغه الفاظ هم د ځان سره وړي خپل کور ته خپل خويند ورونو ته چې هغه د په کور کې رایج او عادت نه وي او دا هغه شیان دي چې زه د تخیل نه درته نه وایم ما په سترګو لیدلې دي چې څه شي استادان وایي او هغه د شاګردانو په ژبه باندې خود به خود راشنه شي او بیا هغه په غیر شعوري او غیر اختیاري ډول په خبرو مرکو کې په خپل ویناو کې د خلکو سره په تعامل کې په کور کې هر چاته وایي که استاد څه شی ورته ویلی دی بیا په عادي ډول هغه شی خلکو ته وایي نو وایي د قرآن کریم استاد باید عفیف اللسان وي ژبه یې هم پاکه وي اخلاق یې هم سم وي او سخاوتمند وي بخیل نه وي په شاګردانو باندې مهربانه وي میرغضب نه وي چې شاګرد ویني ترې نه تښتي دومره مهربانه وي چې د دې د مهربانۍ له وجې نه له قرآن کریم سره رابطه جوړه شي د عدم مهربانۍ او د غیر ډېره دردناکه قصه ما یو ورځ په خپله ولیدله زه یو ورځ کراچۍ ته روان وم کراچۍ پورې تقریبا څلور شپږ ویشت ساعته لاره ده نو چې کله له دې ځای نه په موټر کې کېناستم په بس کې یو هلکی داسې چې د اتلس نولسو کلو په عمر باندې به و د کوهستان و هغه مې څنګ سره کېناست نو د دې لپاره چې دا مې پېژندلی دا یو شپه ورځ لاره ده ورسره تېروم یا څه نه چې غلط سړی وي یا جنجالي سړی وي یا سګرټ بګرټ چرس مرس وي یا بل څه کوي همدا اوس وخت دا څوکۍ به بدله کړم یو بل سم ځای کې به کېنم نو دی مې زر زر راوسپړه زر زر مې پوښتنه ترې وکړه چې ورور ته څوک یې څه کاره یې نوم دې څه شی دی درس دې ویلی که دې نه دی ویلی چې لږ مې راوسپړه دی ډېر سادهګی هلک وخوت نو بیا مې ورته ویلې سبق مبق دې څه شی ویلی سکول مکتب مدرسه یو شی وایي هو لږ مې ویلی ده او بیا نور پرېښوده مولې څه شی دې ویلی وایي ما ملاګري کوله ملاګري هغه الفاظ هم سم نشو ځکه باندې پوه نشو چې ملاګري نه باندې مطلب څه شي لکه آینګری دروګری یا بل داسې یو شی مول ملا ګری څه شي وای مسجد کې مې هغه کوم ملا سره مول ښه سبق دی ویلې وای هو مول څه چل دی کاوه طالب کتابونه دی ویلې وای نه قران مې وای مول حفظ دی بیا وکاو وای نه حفظ مې په نیمای کې پرې خو ده او اوس من ته اوس څه کار کوي کراچۍ کې ځای کې څو کور جوړای زه چوکیدار مې ورسره مول نه حفظ دی ولې پرې خو ده وای دا ډیره دردناکه قصه وه دغه لوجه نه حفظ پرې مول څنګه چلو وای زمې پلار ولې ګلم یو مدرسې ته په هغه مدرسه کې مې حفظ شروع کړ د قاری صاحب سره هغه قاری صاحب غضبناک سړی و داسې غضبناک سړی و چې ورسره بیخي بې رحمه و او یو درې څلور میاشتې مې چې هلته ورسره تېرې شوې یو ورځ به قاری صاحب یو هلک ته دونه په غوسه شو چې داسې مخامخ چې په څپېړه باندې په دې مخ باندې ووهه نو دا پزه یې ورماته کړه هلک سپینې جامې اغوستې وې او دا وینې چې همداسې را روانې شوې دا سپینې جامې په سرو وینو باندې رنګ شوې وایي دغه حالت زه ووېرولم داسې ویره مې په زړه کې راننوتله چې نور مې ځان نشو ټینګولی چې مازدیګر شو بستره مې ستره مې پرېښوده همداسې په یو څه بهانه باندې بیرون راووتم او راغلم په شپه کې مې مزل وکاوه څو غونډۍ او لارې او کږلې چې مې خو لاندې کړو بل اخره په نیمه شپه کې د یو چا کور ته ورسېدم هغه بیا شپه راکړه او لغه ځنه بیا سبا ته زه خپل کور ته ورغلم او هلته مې پلار ته دا حالت ووایي پلار مې چې هر څه تشویق کړم خو هغه د قاري صاحب ویره هغه غضب او هغه د وینو سپین سور رنګ او سپینو جامو باندې دا بد هیئت دا چې ما ولید نو هر حالت هر هر حالت کې باندې اما په ذهن کې راتلو ویریدم چې مخکنه په دې وینې روانه کړې سبا په ما باندې وینې روانه نو وی وویریدم او تر اوسه پورې ما هغه ویره په ذهن کې ده نو مال بیا د څه وکړه و بیا هم زه غریب سړی یم بل څه مې نشو کولای څه موده مې ګډې مډې بيزي وڅرولې او بیا یو څوک دوست مې هغه راته ویل چې راځه زه به کراچۍ ته بوزم هلته چوکیداری کې اتلس سوه روپۍ ورکوي د میاشتې به اتلس سوه روپۍ درکوي چوکیداري به کوي نو ګورئ او سخت زړی وای بد معامله وای لنفضوا من حولك نو تیت پراګنده تختیدلی به د تعالی شوفان په تا به نه راټولې دل د خلک د نه تختیدلی به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تختیدل د د د سخت خوې د وجه نه کن اعوذ بالله ک رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت زړه او سخت خوې وي نو لمنګ نه به ولې نه تختی نو د قران حافظ د قران استاد دا باید وای څنګه وي ډیر مهربان وي د پلارتوب د مشر ورتوب احساس ورکی وي دریم صفت د معلم باید دا وي چې دی په نفسي روحي ډول باندې او هم په علمي ډول باندې دغه وظیفه د ښې ادا کولو لپاره ځان تیار کړي هم په روحي ډول په رواني شکل باندې په دې قانع وي چې دا محترمه وظیفه ده مقدسه وظیفه ده دا د الله پیغام رسول دي دا هغه کار دی چې له انبیاو نه پاتې ده په دې کې د دنیا او د آخرت سرخروي ده په نفسیاتي او رواني شکل مطمئن وي دا څنګه چې یاره کې سم کار نه پیدا کړو نو به دا پرې خو ده نه په افتخار او په اعتزاز باندې دا کار کوي په رواني شکل دې ته آماده وي او یوازې رواني شکل باندې آمادګي کافي نه ده په علمي شکل باندې هم آماده وي په قران باندې سم پوي په تجوید باندې پوي په تفسیر او ترجمه باندې ځان پوي پر شریعت باندې ځان پوي ځکه دنه به استاد شاګردان کې د حلال او حرام د روا نه روا د خو د بد پښتنه هم کوي دا باید یوازې په دې اکتفا نه کوي چې د قران قاری صاحب بنا د فقه کتاب دی مو وایي د سیرت کتاب دی مو وایي د عقیده کتاب دی مو وایي د تاریخ کتاب دی مو وایي د ادیانو د مذاهب او نیم کتاب دی مو وایي د دنیا په حالاتو نیم ځان پوه کی بد خلک دی مو پیژني ترڅو خلک ورنه وویروي ښه خلک او نیکې لارې دی مو پیژني ترڅو خلک ورته تشویق کی نو دی وی باید په هم په رواني شکل باندې او هم په علمي شکل دغه وظیفې د ادا کولو لپاره ځان تیار کړي او څلورم دا چې ځای ځای وای چیرې چې په قران کریم کې د تور معلوم شي چې یاره دغه خو یو مختصر آیت دی او یو ډیر اسانه حکم دی په کې د قران کریم د ماشومان د ذهن سره او د ویری د سوي د فهم د سوي سره هم برابر دی راځه دا ورته نن ترجمه کړه وای ځای ځای چیرې سپاره کې یو ځای دوه ځای درې ځای پنځه ځای لږ ځای داسې دی واړه واړه آیاتونه د ترجمې سره هم شاګردان ته ورزده کی دا په حقیقت کې د ترجمې او د تفسیر سره د دوی تړل وي او شاګرد چې کلم هغه ځای ته راشي چې هغه استاد د ترجمه سره هغه یاد کړي فورا استاد هم په ذهن کې راځي یا هغه مجلس هم په ذهن کې راځي دعا هم په ذهن کې ورته راځي هغه مسله باندې چې ځان پوه کړي هغه هم ذهن ته راځي نو وای ځای ځای دي د قران کریم آسان آسان آیتونه هغه چې اخلاقی توجیهات لري هغه چې مواعظ پکې وي هغه چې نور عبرتونه پکې هغه چې کومه قصه پکې وي د کوم پیغمبر قصه پکې وي د کوم ظالم د هلاکېدلو قصه پکې وي هغه د ورته مختصره مختصره په اسانه اسانه باندې وایي دا څنګه چې د حفظ په ځای په ترجمه او تفسیر مصروف کی خو چې کچیر په ټوله میاش کې یو ځای دوه ځای پنځه ځای داسې ورته وایي نو دا به بې فائدې نه شاګرد به د قران کریم سره رابطه پیدا کړي د قران کریم د استاد په اړه کې بل خبره چې علما لیکلي وای دا باید خوراکي هم لګوي او هم حلال وي هم باید لږ خوراک وکوي او هم د حلال روزي تلاش کوي لږ خوراک په دې خاطر چې ډیر خوراک وي په سړي باندې خوب غالبوي کسالت او غفلت کې سړی راولي توجه یې کموي هر وخت به خوله وازه وازه کیږي شاګرد ته به پام نه کیږي او که ګېډه یې وږي وي نو په دې باندې ویښتوب او بیداری ور باندې غالبه وي نو د قران کریم حافظ باید لږ ډوډۍ وخوري او حلال وخوري د حلال برکت یې دا وي چې هم په خپل علم کې برکت راځي هم چې بل چاته علم ورکړي په هغه باندې برکت د د وای د شبهه د ځایونه نه د ځان وساتي که څوک ورته راشي ورته چې قاری صاحب دغه یو څو کسان د سره راول او د ما په کور کې ختم ده یو خو د ختم موضوع ته په شرعي لحاظ باندې وګوري چې دا اوس څنګه ده خده که خنه ده که بیا ورته ثابت شو چې دا خده بیا دا وګوري چې دا بابا په څه شي کې اخته ده سود مود خو نه خوري په ناروا باندې خو نه ده اخته شکل و صورت خو د شریعت مخالف نه ده پیسې خو اخر ته د ښځو غوندې ورپسې نه څښېږي په حرامو کې خو ګیر نه ده روزي خو په مرداره باندې نه ده ګټلې چې په مرداره ګټلې هم دی دی پکې اخته وي په ما باندې څه شته خوري نو هر چېرته دی وای نه ځي او خپله ګېډه دې په هر مردار طعام باندې نه ککړوي بلکې کوشش دی وکړي چې د شبهې له خوراکونو هم ځان لرې وساتي په حلاله پسې شي او لږ خوراک وکړي د استاد په لوازمو کې بل خبره ده چې تعلیمي وسایل د کاروي تعلیمي وسایل کاغه قران کریم ده کاغه تخته ده کاغه تباشیر ده کاغه رنګ قلم ده کاغه ټایپ ده کاغه یو ځای نیم ځای کمپیوټر ده که هر هغه وسیله چې هغه یا د تجوید لپاره مفید وي یا د الف با یا د نورانی قاعده د ورخولو لپاره مفید وي یا د یو بل د یو بل مسلې د وضاحت لپاره مفید وي نو هغه باید استعمال کړي یوازې په پلتې باندې ارته تمام نه کیږي پلتې وهلې وي ناست وي لخت په لاس کې اما ورته ټکوي نه وخت په وخت داسې وسایل کاروي چې هم د شاګردانو توجه ورته راوړي او هم هغه مسایل او هغه علم په اسانه باندې د وی ذهن ته ورسول شي تعلیمي وسایل دی وی کاروي وخت په وخت باندې خصوصا هغه وسایل چې د شاګردانو د عمرونو سره او د غوی د فهم د سوي سره مطابق وي بل خبره ده چې شاګردان باندې ډېر اهتمام کوي چې هغه خپل وختونه ضایع نه کړي ځکه شاګرد خپل وخت ډیر ضایع کوي هغه په دې تلاش کوي چې بس مازه د استاد توجه بل خواته نه واوړي چې دای څوک را وسکوندي یا چا سره څه وایي یا چا سره قسم سره شروع کی وي شاګردان په دې وخت کې داسې دي لکه لیونیان هغه په خپل ګټه او توان نه پیږي هم باید نصیحت او توجیه ورته وکړي او هم د شدت او د انتظام نه کار واخلي چې شاګردان الله ولاب ته پرې نه دي په کوڅه کې هم پرې نه دي په بل ځای کې هم پرې نه دي بل خبره ده چې استاد باید کوشش وکړي چې شاګرد ته د قران کریم د تعلیم سره سره اخلاقی ښوونه اخلاقی روزنه هم ورکي ورته ترڅو هغه ته به مغره اجر ورکول کیږي لکه کار کوونکي ته چې ورکول کیږي نو یوازې په دې به اکتفا نه کوو چې خلکو طالب به ورخیو او حفظ باندې کوو بلکې اخلاقی توجه به هم ورته کوو او د هغوی اخلاقی او دینی روزنه به هم کوو د استاد په باره کې بل خبره دا ده چې وایي نه به ډیر نرمیږي او نه به ډیر سخت کیږي که ډیر نرم شي نو بیا شاګردان ټوکې ورسره کوي مسخره ورسره کوي حیا ورنه ناراضي او که ډیر سخت شي نو بیا ورنه تختی بیا ورنه زړه بدی کیږي او بیا محبت ور سره نه کوي انس او الفت ور سره نه اخلي نو د دې دواړو ترمنځ بدای درمیانه درمیانه حالت کې روان وي په یو حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه نرمي او مهرباني په هیڅ کوم کار کې نه وي مګر دا چې هغه کار هغه شی خایسته کوي په هر کار کې چې مهرباني راشي نرمي راشي شفقت وشي هغه خایسته کیږي هغه په ښه طریقه باندې تر سره کیږي ولا ينزع من شيء الا شانه او نرمي او مهرباني او شفقت له کوم کار نه نه لري کیږي مګر دا چې هغه بدرنګ کی بدشکل کی رواه مسلم په بل حدیث شریف کې هم همدا ډول یو مفهوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله رفیق الله مهربان ذات دی يحب الرفق مهرباني او شفقت خوخيږي ويعطي على الرفق او د مهرباني په وجه باندې د مهرباني په بدل کې ورکي ما لا يعطي على العنف هغه چې نه ورکوي د قهر او د غصې په بدل کې د قهر او د غصې په بدل کې هغه اجر نه درکې تا ته لکه څنګه چې د مهرباني په وجه تر کې درته و ما لا يعطي على ما على ما سوا او نه او ولا ما يعطي على ما سوا نه په هغه اندازه باندې چې د مهرباني نه علاوه په نور شیانو باندې وي بل خبره ده یو لسم ټکی د استادانو په باره کې علماو دا لیکلی چې د چون کې استاد شپه د قران کریم سره ده ورځ د قران سره ده تلاوت کې د مصروف ده په مانځ کې په قران مصروف ده په تدریس کې په قران مصروف ده نو دا یو مبارک شخص ګرځیدلی وي د چې مبارک شخص ګرځیدلی وي عمر ټول په اوداسه باندې تیریږي او وخت د قران کریم سره تیریږي د الله د کتاب په خدمت کې تیریږي نو د دې توقع ډیره کیږي چې دای به مستجاب الدعوات وي د دې به الله دعا قبلوي ځکه دعا الله دغه چا قبلې چې ژبه پاک وي نفس پاک وي اخلاق پاک وي روزي پاک وي ناسته له پاکو خلکو سره وي کار پاک وي نو دا صفات ان شاء الله چې په حافظ القرآن کې راغلي وي نو دې چې مستجاب الدعوات نو بیا څه چل کوي یا دې توقع وي چې د مستجاب الدعوات وي هم هم د خپل ځان ته ډېر دعاوي کوي هم د خپل طالبانو شاګردانو ته دعاوي د ډېر ورته کوي چې الله دغه عالم کې اي الله دې حافظ کې اي الله ته په سم لار باندې روان کې د شپې د دعا ورته کوي د ورځې د دعا ورته کوي د مانځنه ورسته د دعا ورته کوي د درس په شروع کې په هر حالت کې د دعا ورته کوي ځکه په دعا باندې خو د دنیوي مصرف خو نه راځي الله به دته ملائک مقرر کی چې هغه ورته وایي تا ته هم په همدغه اندازه باندې دی چې ته چې هر چا ته څنګه دعا غواړي ملائک به الله ټاکلي وي هغه به تا ته په همغه اندازه باندې دعا غواړي دی الله نه نو وایي دغه حافظ دی خپل شاګردان د دعاونه نه هېروي او اخرینۍ خبره پکې ده چې استاد باید شرعي علم ته خپل شاګردان تشویق کی او یوازې په حفظ باندې د اکتفا توصیه ورته ونه کی چې بس حافظ شو نور تراوی کوه ختمونه کوه امامت کوه او چیرته وظیفه پیدا که خلاص پګړې مې درته وتړل نه دا پګړې چې تړل دا یوازې د قرآن الفاظ یاد کړي نو ته کوشش وکړه چې د تشویق چې د ښه عالم شي استاد شي ښه مجاهد شي شیخ الحدیث شي مفسر شي مفتی شي قاضي شي د الله د دین رسون کې د دین ساتون کې د دین نافذون کې شي ځکه شروع له تا سره شوی ده کته په دغه وخت کې د علم ذوق او د علم شوق او علم سره مين او رغبت د په ذهن کې ورواچاو نو دی بیا ورسته علم کوي او که د اوس نه بې رغبته ک نو بیا وروسته دی نه عالم کیږي دا خو هغه څو خبرې چې په استاد پورې اړه درلودله اوس هغه څو خبرې چې په شاګرد پورې اړه لري هغه د تاسو په خدمت کې عرض کوم دا زما خپل خبرې نه دي د قران کریم د استادانو د خبرو د توصيات نه مدر تراټول کړي دي اوله خبره وای دا چې شاګرد باید د اولیاء او امور لخوانه تشویق شي ډیر تشویق شي نوې نوې جامې ورته وکولای شي مختلف وختونو کې مناسب هدیه ورته واخیستلای شي هغه چې د لکار نو باسي مشغولوي نه په بل څه باندې شاباس ورته ویل شي د استاد له خوانه تشویق شي د استاد له خوانه کورنۍ ته د خیر وسې جواب ورولېګل شي خو بچي امر لګل خو درس وایي تشویق د انسان په نفس باندې بيخي ډیر اثر کوي هغه چې بيخي بلاوله تنبل هم وي چې څو ځله تشویق په هغه کې مړ همت ورکې بیرته راژوندې کیږي نو او په دې باید تشویق شي د مدرس لخوا نه د کورنۍ لخوا نه د استادانو لخوا نه د مدرسې لخوا نه او دا ورته دا احساس ورته ورکړي چې ته یو محترم شخص یې د قران د کریم د حفظ لوجه نه ته محترم شوی یې وخت په وخت باندې حسن سلوک شهادت نامه ورته ورکړي شي او تصدیق نامه ورته ورکړي شي هغه به دې په ډېر افتخار باندې خپل کورنۍ ته وړي نو د دې په نفس باندې دغه اثر وي دویمه خبره د شاګرد په حق کې دا ده چې باید له بدو ملګرو نه وساتل شي استاد هم له بدو ملګرو وساتي او کورنۍ هم له بدو ملګرو وساتي کته بهترینه مدرسې ته ولېږي او بهترین استاد سره کېنوي او په بهترینه طریقه حفظ ور باندې وکي خو چې د دوو بدو ملګرو سره ملګری شو دا ټول ارڅ بهترین به په یو ورځ کې په یو هفته کې په یو میاشت کې له لاس ورکی ګوري به بل ورځ یو لچک لنډغر به تیر نه جوړ وي د بدو خلکو د ملګرتیا نه به سات د بدو خلکو ملګرتیا کینسر دی کینسر سرطان مرض دی په اول ورځ به په تاثیر پوه نه شي یو کال بعد به وګوري چې تا به خو بوټي وستلې د بدو خلکو ملګرتیا نو استاد دې هم متوجي وي او شاګرد دې هم متوجي وي کورنۍ دې هم متوجي وي چې د بدو خلکو د بدو الکانو ملګرتیا نه وساتي درېمه خبره پکې دا د شاګرد په حق کې چې د هر هغه څه نه باید دی وساتل شي چې له حفظ نه او له درس نه مشغوله وي که هغه کمپیوټر وي که هغه بایسکل مایسکل وي که هغه موټر موټر وي که هغه موټر سایکل وي که هغه تلویزیون وي که هغه بل داسې شی وي چې دی مصروفوي ولو که هغه د خیر شی هم وي نه به یې ورښیې ورته دا مرحله د دې ده چې دی په پورا فارغ البالی باندې په پورا توجه باندې حفظ وکړي ځان حفظ ته وزګار کړي دا نور چې څونه وسایل دي هغه تلویزیون دا کمپیوټر دا ډرامه دا موټر سایکل دا او لدی مصیبتونو لدی کرکټ او لدی لوبو لدی بدو شیانو لدی نه خو په قطعي ډول ساتي ځکه دا مرض ده چې یو په ذهن کې ځای ونی او بیا قرآن ته وخت نه ورکوي قرآن ته بیا زړه نه ټینګوي او د شاګرد په اړه کې بل خبره وای دا چې استاد کوشش وکړي چې شاګرد د تل لپاره په یو ډول قران کریم کې حفظ وکړي اما یو رسم الخط باندې دا څنګه چې نن په یو قران کې شروع کړي د سبا په بل کې بل ورځ په بل کې بل ورځ په بل کې ځکه د قران د پاڼو عکس هم د پزین کې چاپ کیږي پاتې کیږي دا ور معلومیږي چې د فلانه ټکی د قران د صفحه په کم ځای کې وو اول کې او آخر کې وکم ځکه وو او دا چې بیا تبعات مختلف وي نو هغه د په ذهن کې یو ډول تشويش غوندي جوړ کی نو کوشش دی وشي چې شاګرد د تل لپاره په یو ډول قران کریم کې سبق وای او سره زره بدل را بدل نه کی پنځمه خبره پکې دا ده چې د تجوید احکام باید په هر وخت دی تطبیق کی لکه مخکې چې په تفصیل باندې په دې باره کې خبره وکوله دا د نه وایي چې زه اوس به حفظ کوم پس ته بیا تجوید مې یاد کړ بیا به تجوید پکې عملي کوم اوس به یوازې حفظ وکوم دا ځکه چې دی بیا په غلطۍ باندې عادت کیږي وروسته که بیا تجوید زده هم کې بیا تطبیقولی نه شي هلته به هم بیا همداسې ضربه روان وي چې هر شی وویل او په هره طریقه باندې چې وویل هغه ته بیا دی قرآن وایي په داسې حال کې چې قرآن الله په ترتیل باندې موصوف کړی دی او بل خبره ده چې شاګرد باید په دې شهادت نامو او د منصبونو او د دنیوي حیثیت په لټه کې نه یو نه د روحیه ورته ورکړی شي هغه ته باید دا وویل شي چې دی د الله د کتاب حافظ دی دی الله د کتاب ساتونکی دی دی الله د کتاب حامل دی دی په خپل محترم دی دغه کار دی وجنه دغه کتاب دی وجنه دی محترم دی تر د بل محترم شخص نشته ده د نور خلکو نه د تاثیر نه وساتي چې د بل چا نه تاثیر واخلي او دا تجربه هم غو تاسو ډیره ولیدله چې ډیر ښه حافظان تکړه تکړه ځکه ځکه الکان دي خو کورنۍ الکانو بل ورځ مولي چې ګیره خریلي سرونه لڅکړي پتلونونه یې غوستي دي چرته په څوک موسسه کې مقرر څوک سکرتر د څوک بل بلات نه جوړه ده د قران نه رابطه شکېدلې وي او بل خبره د شاګرد په اړه باندې دا ده چې وې دی په دې باندې نه مغرور کیږي چې زه نو د ښه आवाज لرم او زه ډیر حفظ کولای شم او زه ډیر تکړه یم په نور کې ځکه په دې کې عجب غرور تکبر دا ورکه راغی دی له ډیر خیر د محرومیږي استاد باید دې ته توجه وکړي چې کوم شاګرد کې دغه ډول صفات را پیدا شوي په قرار قرار دې دین راوباسي په دې خاني کې چې دا صفات نه دي که پتا باندې الله دا انعام کړی چې ډیر شی زری یادول شي نو ته شکر وباسه تکبر او لوی او په نور باندې ځان غره مبوله د شاګرد په اړه باندې دا څو خبرې وي بل خبره ورونو هغه د قران کریم د حفظ په اړه کې یو څه راهنمایي یو څه توصیه دي یو توصیه اوله توصیه خو کې دا ده چې استاد وی باید تر هغه شاګرد بل صورت ته بل سبق ته بل درس ته ورنقل نه کی تر څو چې پوره ته نه مطمئن شوی نه ځینې خلک پرې کې تساهل وکي وای زاله کنه سبق به ته وایم سبا ته بیا نن نه یم یاد کا پرونه یم یاد کا دی بل ورځ ټول سره سم پوښ کې ځای به راته تیر کا په دغه طریقه باندې نه کیږي دغه پرونه بار د ور پښا کنه نه بار د ور پښا که سبا نه بار ور پښا شي نو دې تلان دې سم لیږي چې دا څم لاس بیا نه د تا د کار شي نه د ځان د کار شي لږ ورته ووایه تر څو چې تنه مطمئن شوی نه یې که یو ورځ یې غوښته که دوه ورځې غوښته تر څو چې مطمئن شوی نه یې بل سبق ته یې مه نقل کوه ځکه چې په هره ورځ بیا د په ذهن باندې بوج زیاتیږي او یو وخت به ګوري چې قرآن پرېږدي وتښتي تې نه بله خبره ده چې نطق به وي ورته په هر لحظه کې په هر وخت کې سموي د غلطۍ به گزاره به ورسره نه کوي غلطۍ به ورسره تساهل نه کوي که هر چیرې که که نطق غلط کاوه که حرف غلط وایه که د کوم حرف صفات نه مراعاتول کوشش به کوي که په ډیر علمی انداز باندې نه وي په ساده تطبیقي عملی انداز باندې به ورسره زده کوي یو میاشت دوه میاشت شپږ میاشت خواري دي چې ورسره وکوله دا بیا نور د عادت ګرځي نور په خپل بیا د عملی کوي تا ته بیا ډیر تکلیف نه درکوي او بل خبره پکې ده چې وای د قران کریم حفظ کول یوازې د قران کریم نه د مصحف شریف نه وی دا ډیر ثابت او پایدار نه وي همدغه وجه د موږ تاسو ګورو چې ډیر مجاهدینو بندیانو چې په زندان کې قران کریم یاد کړی به استاد یاد کړی به اورونه یاد کړی الته چې راشي وایي لس سپاره مې یاد کړه شل سپاره مې یاد کړه درې څلور میاشتې بعد چې ګورې میلمانه ورته راغلي خلک ډېر راغلي دن ډېر په توجه باندې یاد کړی نه وي په هغه اساسي طریقه نه یاد کړی بیا یوازې نوم ورسره پاتې وي او نور قرآن هیر کړی وي نو قرآن وایي باید په حتمي طریقه باندې دا د استاد د یاد شي دې ته باید څوک نه خپل تشویق شي نه بل څوک تشویق کی چې ته یوازې له کتاب نه یوازې له مصحف شریف نه یادوه نه په هر حالت کې د استاد نه باید یاد کی او بل فرض کې خپل هم یادوي نو بیا دې خامخا استاد ته واوروي د اوریدلو دا شرط پکې ضروری ده او اخرنۍ خبره پکې ده چې قران کریم به هر وخت لپاره وی تلاوت کوي او استاد به هم تلاوت ته مجبوروي تشویقوي به کورنۍ به هم تلاوت تشویقوي مجبوروي به مراجعه تکرار ته ځکه چې قران کریم د انسان نه ډیر تختی دا تختیدونکې درس دی تختیدونکې کتاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده له اشد تفلتا من الابل في عقلها د ما د قسم په هغه ذات وي چې زما نفس دی هغه په لاس کې دی په بلا کیف لاس کې دی قران کریم د هغه تړلې وخت نه چې ګونډه یې تړلې دغه نه هم ډېر تښتېدونکی دی چې ما دا ګونډه خلاصه شوه نو دا به تښتي درنه نو دا به هر وخت په تکرار او په مراجعه باندې ځان سره تړلای ساتي خوشی کوي به نه چې خوشی د کله کوخ چې د سړی نه تښتي د قران مو هم دغه څه درنه تښتي بلکې تر دې هم ډېر تښتي د قران د خاوند مثال وای دی هغه اوخواله مثال ته ورته ده چې هغه خپل اوخ تړلې وساتي نو هغه د ساتلې وي ورسره وي او که خوشي کنه لاړ وشین داسې به ورک وشي تینه نو دا یو څو خبرې وي د تاسو په خدمت کې مې عرض کړې او اخرنه خبره ده چې وای دا حفظ د ماشومان لپاره څه فائدہ لري علاوه د دې چې هغه دینی او علمي فائدہ ده وای په نور څه فائدې لري ورته وای ډېرې فائدې لري چې دغه فائدو د جملې نه یو فائدې دا ده چې دای له داسې چا سره وسیږي له داسې چا سره وخت تیروي چې هغه د لپاره قدوه حسنه ده او اتل لپاره د الله په کتاب باندې مشغول وي د قران د حافظ سره وخت تیروي دغه د قران د حافظ سره وخت تیرول کدای دلته نه تر کړي نو خامخا به د بل چا سره تیراوه او په هغه وخت کې به دې دغه نه یا منفي یا مثبت تاثیر به اخیسته خو دومره مثبت تاثیر به نه ولکه د قران نو د قران د حافظ نه چاخلی نو په دې کې خسړی توپ پیدا کیږي دویمه خبره ده او د مشکلاتو هغه پکې په تحمل پکې پیدا کیږي کورنۍ به له مشکلاتو نه خلاص وي له فتنو نه به دی خلاص وي له فسادونو نه به خلاص وي په ښه ماحول کې به اوسېږي دویمه خبره ده چې ښه ملګري ورته پیدا کېږي ځکه دی چې ښه سړی دی نور پلار ښه خلک دي چې دی ښځې ته رالیږلی نور خلکو هم خپل ښه بچیان ښځې ته رالیږلي هغه هلکان به د ده ملګري شي چې ځوانان چې هغه به ملګري چا له چا سره چېرته یو سفر کړی وي دا به د سفر ملګری به ورسره پالي چا له چا سره یو ځای عسکري کړي وي دا مې د عسکرۍ ملګری و ټول عمر بیا ورسره پالي دا چې دوه درې څلور کاله قرآن ورسره یاد کړی وي د الله په کتاب کې ملګرتیا ورسره کړي هغه بیا ټول عمر نه هېروي نو وایي ښه ملګري پیدا کولی شي د دغه وړکیتوب د وخت نه دی د ښو ملګرو خاوند کېږي درېیمه خبره ورکې ده چې شرعي علم ورته حاصلېږي څلورمه خبره ده چې په دې کې انضباط او انتظام پیدا کېږي هر څه په دقیقو په حساب باندې وي وتلم په اجازه دي ننوتلم په اجازه دي کېناستلم په اجازه دي پاسېدل هم په اجازه دی رخصتي هم په اجازه ده نه دی بیا په هر څه کې په اجازه باندې روان وي سربخوده سرتمبه سړی ته نه جوړیږي چې څه زړه غواړي هغه سره نه د یو منظم سړی وي او بل خبره ده اخرنۍ خبره چې ذهن تیزیږي او د د ذهن حجره د د حفظ حجره هغه داسې مثال لري لکه ډاینامو چې څونه ډیره تاویي موږ نه رڼا او نه برق ډیر تولیدوي دا چې څونه ډیر کاریږي هغه د د مړې ژوند کې را ژوندې کیږي په فزیکی لحاظ باندې او په دې کې د ذهانت قوه نور هم زیاتیږي دا یو څو خبرې وي د تاسو په خدمت کې د علماو د خبرو نه راټول کړي وي تاسو په خدمت کې مې عرض کړي الله تعالی دې ما ته ور باندې د عمل توفیق راکړي الله دې تاسو ته ور باندې د عمل توفیق راکړي الله تعالی دې موږ تاسو نه راضي شي الله دې موږ د قران سره دایم ولري الله دې قران دې موږ د زړونو سرلای وګرځوي موږ د سترګو نور دې وګرځوي